او ښکاري پره کړي او ځان له د ګلې نه بېله شوي د رمې نه او ښکاري پره کړي او شاته پسې بچی ورپسې او تیزه منډه وایي نو د هغې سره تشبیه ده ښه زما دا اوښه داسې تیزه منډه وایي لکه هغه غوا اپتلک ام وحشیة مسبوعة هغه مخکې غوا یې د رمې هغه مخکې غوا د رمې قوامها ژوند دي مخکې غوا د رمې قوامها ژوند دي ژوند دي مخکې غوا د رمې ژوني خو بس هغه ترې تللي دي یوازې پاتې شوې ده خنسا او ضیعت الفریره فلم ترم عرض شقائق توپها و بغامها خنسا او پلیت پوزه ده پلیت پوزه ده د غوا خو څه دنګه بوزنه پوزنې خو دغه شونډه کې دی نو ضیعت الفریره چې ضایع کړی دی بچی ضایع کړی دی بچی فلم تریمه هر میشه ده عرض شقایقې په هغه هر میشه ده عرضه شقائق پاتراپو د ناونو کې توپها و بغامها ګرځېدل د دې او اواز د دې ګرځېدل د دې او اواز د دې معنا دا ده چې دغه غوا چې بچی ته زناور خوړلی دی نو دا ګرځي بچی ګوري چې بچی مې څنګه څه شو ښکاري غوا ده، نو په ناوونو کې ګرځي او بچی ګوري چې بچی مې څه شو. خنسا او پړیت پوزې ده، زویاتل پریرا ځای کړی دی بچی پلم تریمه هر میشه ده عرضه شقایق په طرفونو د ناوونو کې اسم مفعول د عبر يعرف عبر يعبر ده معبر هغه بچی ته وایي چې په خاورو کې رارتولی شوی او داسې راښکلی شوی په دې خاورو کې او داسې خړ پړ شوی دې ته معبر وایي قهدین قهدین ګران ته وایي صعبین سپین تک سپین ښه الصعب الابیض تنازع جګړې ته وایي او را حاصلولو ته وایي شلون اندامونو ته وایي اشلا که نه شلون اندامونو ته وایي غبسون غبس جمع ده اغبس ته اغبس خړ ته وایي دارنګې هغه خړ چې ایرو رنګ یی، خاورو رنګ یی، سپینوالی ته مایل یی، خو ایرو رنګ یی خړوالی پکی خړوالی پکی هغه سپی ته او هغه شر مخ ته هم وایي. پوه شو پې مراد شر مخ شو. کسب رزق طلبولو ته وایي. لمعبر دا په اطرافو د ناولونو کې د چا دپاره ګرځي لمعبر د هغه بچي دپاره قهد چې سپین دی دا غک بچی د پاره چې خړ او ککړ شوی دی په خاورو کې خړ او ککړ شوی دی په خاورو کې ګرد الوده دی قهدین سپین دی پسل کې سپین دی خو خړ شوی دی نو تنازع شلوه چې جګړه کوي جګړه شروع کړې ده په اندامونو د ده کې جګړه شروع کړې ده په اندامونو د ده کې غوبسون هغه خړه سپو خړو سپو غوبسون هغه خړو سپو کواسبو چې رزق طلبون کې دي ځان له رزق طلبوي رزق طلبون کې دي ځان له رزق طلبوي لا یمنو طعامها چه نه قطع کیږی خوراک د هغه نه قطع کولی شي خوراک د هغه خوراک یې نه قطع کیږي لمعفرین دغه نارې وی پاترا په دناونو کې د پاره دغه خړ ککړ بچي د پاره دغه ککړ شوی بچي صادفنا منها موندلی دی د شرمخانو منها د دې غوانه غرتا غفلت غرتا غفلت موندلی دی د شرمخانو منها د دې غوانه غرتا غفلت فاصوبناها نو رسېدلی دی دې بچي ته بچی وجلی دی ولا غوا غافله شوې ده بچی شرمخانو خوړلی باتت و اسبل واقف من دیبت تروی الخمائل دائما تسجامها اوس دا ده چې غوا خو د ورځې وګرځېدله اوس په شپه راله اتفاقي باران راښکې شوی دی جړۍ ده او شپه هم پې ده نو شپه پې راله اوس به یو طرف ته پې جړۍ ده او بل طرف ته پې شپه راله نو باته شپې ته وایي ښه جمع د خمیلة ده ځنګل ته وایی خما ال جمع د خمیلة ده ځنګل ته وایی ځنګل مجتمع الاشجار ښه دائما تسجامها تسجام بیدل ته وایی بیدل بیدل د باران بیدل دارنګې د دغه بیدل شګې چې دا باران وریږي دا شګې بیږي شګنه علاقه یې شګنه ډېره کوي باتت چې مړولې ځنګلي ونې دایما تس جام وه چې هرمیشه و بېدل د دې هرمیشه و بېدل د دې اوبو بېدل د ورېځې یا بېدل د اوبو ټوله شپه باران دی او غوا ولاړه ده او باران پې ورېږي دایما تس جام وه چې هرمیشه و ورېدل د ورېځې وروچت شو لارې د ملې ته متواترون پی در پی باران دا پی در پی باران یې لارې د ملا ته وخوته یعنې دا باران دا اوبه راغلې که نه دا اوبه چې راغلې نو د ملا ته یې ورسېدلې پی لیلة کفر النجوم غمامها په هغه شپه کې چې تو پټ کړي وو ته ستوري غمامها ورېځې فی لیلة په هغه شپه کې کفر النجوم غمامها چې پټ کړي وو ستوري هغه ورېځې ورېځ وه که نه ورېځ ستوري پټ کړي دي که نه نو بس کفر کفار عجب الکفار نبات زمیدار شو ګن شو کفران العشیره کفر نافرماني ته هم یو کفر پټوالي ته هم وایي دا لغت د ګران دی تچتاپو اچتاب په عربی کې دخول ته وایي ننوتله اوس باران د پاسه وریږي غوا به ځان ساتي که نه ځان ساتي نه د باران نه هم ځان ساتي یو ځي ته ننوځي نو تچتاپو ننوځي اصلا ښه او قالس وچ ته وایي دا ځنګلي سټې بعضې سټې وچې شي نو بعض سټې وچې شي دا ځنګلي نو څه ډډه شي که نه نو دې بارانه کې دا مالو ته سورنه وځي دې ونې ته غټه ونه یې که نه ځنګلي او ډډه شي وچه شي دا منځ یې وخوړلی شي وچه شي نو تجتاپ اصلا قالصا متنبذا نو اصل سټې ته وایي او قالس زړې ونې ته وایي قلوس هغه زړې اوښې ته هم وایي زړه اوښه هغې ته هم قلوس وایي او متنبذا ډډه کوونکی چې یو شي ته ډډه ووایي معنی یو طرف ته شي یو طرف ته شي ته تنبوز وایي تنبوز یو طرف ته شي طرف ته ښه عجوب دا شګې نه دي دا سټه ده سټه د ډیرکۍ خواته ده باران وریږي د ډیرکۍ د شګو ده د دې نه پې دا شګې رالویږي دا شګې پې رالویږي د باران څخه پې دا شګې راڅنډلی کېږي ښه انقا جمع د نقیون ده انقا جمع ده او نقیون مفرد ده د شګو ډیرک شګو ته وایي شګو ته شګو ته شګو ته انقا هغه پاکې شګو ته چې خاورې پکې نه او هیام په عربۍ کې هغه ورېځې ته وایي چې د هیام رابېدلو ته وایي، ښه معنی ده رابېدل، رابېدل، رابېدل، تش تاپو ننوځي دا غوا اصلاً سټې ته، خالصاً داسې سټه چې وچه او زړه ده، سټې ته، داسې سټه چې وچه او زړه ده، متنبذاً په دې حال کې، چې ډډه کوي، ځان ساتي، ځان ته رابطه کوي، بعجوب انقاء، په هغه هډوکي باندې د شګو نه، په هغه هډوکي باندې د شګو نه، متنبذ، چې ډډه کوي، بعجوب انقاء، په هغه شګو، په هغه لکۍ باندې د شګو نه، په هغه لکۍ باندې د شګو نه. یمیلو حیامها چې رابیږي هغه نری نری شګی رابیږي هغه ریګ شګه ریګ شګه تجتاپو ننوځي اصلا سټې ته قالصا داسې سټه چې وچه او زړه ده متنبذا په دې حال کې چې ډډه کوي بعجوب عنقاء په هغه هډوکي باندې د پاکو سږو نه وایي په دې توره تیاره کې دا سترګې رڼا کوي ځای معلوموي وتضیء رڼا کوي په وجه ظلام په مخ د تیارو کې په مخ د تیارو کې منیرتن په دې حال کې چې روښانه ده داسې سترګې چې روښانه دي رڼا کوي رڼا کوي په مخ د تیاره کې منیرتن په دې حال کې چې روښانه دي که جمانت البحري په شان تا داغا ملغلرو د دریاب سلا نظامها چشلېدلی مزه چشلېدلی مزه دریاب دی د دریاب هغه ملغلرې دي او د شپې نه په تیاره کې مزه وشلېږي د ملغلرې خورې شي نو پړق کوي که نه کوي څنګه چې هغه ملغلرې پړق کوي دقسې د دې دا سترګې سه پړق کوي کجمانت البحر په شان تا د ملغلو د دریاب سلا نظام چې شلېدلی شلولی شوی مزه د هغې نو پړق کوي بس دی نن یې بس کړو